لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو. د سیند په غاړه به ناستو روټه به چرته پیدا کړه به وخړو د سیند په غاړه به ناستو الله الله به کول بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه چې یو ورځ به ستا جنازه هم د بل په اوږه وي او قبر ته به یې روان کړې. خیال د دې وکړه، ته رالې او ما ته دعوت راکړې چې راشه د پلار تخت خالي دی، په تخت کې زما عزیزانو! بادشاهي په فقر کې ده، بادشاهي په غربت کې ده. بادشاهي په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سهار بېغمه راپاڅې، هېڅ غم غچ دې نه دنیا څه یې؟ جناب رسول الله د وفات آواز یو سړی واورېد په پټي کې ګوټ کول آواز ورشه وشو چې ګوډ پرېږده ته چې په چا مین وې هغه وفات شو ویل ها وی ته چې په چا مین وې هغه وفات شو ګوډ یې وغورځولو اسمان ته یې وکته وی اللهم اذهب بصري کای لا ارا بعد محمد احدا اې الله ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه رستو په بل څوک نه ګورم په ټیکې ناستو په دواړو سترګو ړوند شو ما خو سترګې تا د پاره غوښتې چې تا پې ګورم نو چې په کوم سترګو تا نه وینم نو زه هغه سترګې څه کوم بیا رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مه شه د دنیا مخ نو په عشق کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزانه ده کربونه د دې څه مثال د دې مثال د محبوب په خوا کې یو ساعت تیرول یو ساعت عاشق به د دنیا په مخ په ټولو بادشاهو ورنکي په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابوبکر صدیق ته وی چې یو خبره کوم در درخواست کو مینت کو زاری کو وې وايه وې د مکې نه چې راتلی تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده اے ابو بکر دا غټول شپې یو ساعت مال راکا او زما د ټولې زندګۍ عدل او انصاف او غذاګانې دا ټولې ته واخله دا ټولې شپې یو ساعت یعنی یو ګنټه دا مال راک چې تا د پیغمبر په خوا کې تیر کړ ابو بکر صدیق ورته وی عمره زما د خدای په ذات قسمی چې د پېغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت و، چې د خدای ټوله خدايي راکه پې چې د پېغمبر دغه سر یو سیکنډ تاله در نه شي. یو بادشاه قرآن لوسته، قرآن یې لوستو نو بادشاه دلته حیران شو چې هره ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی. ټوله شپه یې سوچ وکړو سبا شو هېڅ پته ونه لګېده سار دربار ته راغی خپل وزیر اعظم ته وایي چې تر هغې به بل کار نه کوي چې سیوا د قرآن د یو آیات کې بېګا زن ختم چې د دې په مطلب مې پوه کړ. معلومېږي دا چې بادشاه له ټول قرآن ورتلو خو یو ایات کې ورته اشتباه شوې وه. وزیراعظم صاحب هم چې و د جنیجو ورور و هغه له چرته ورتلو چې کل یوم هو فی شان څه مطلب دی نو هغه ورته صاحب ماته یو شپه مهلت راکا چې زه پته ولګم وېزه کور ته راغی اوس خفه کټ کې پروت دی چې خدایه که ملا نه تپوس کوم چې کل یوم هو فی شان څه مطلب دی خو دا زما انسلټ دی زما بې عزتي ده چې زه به اوس ملا نه تپوس کوم او که نه کوم پې پوهېږم نه د د غلامو خادم راغی ورته صاحب نن ولې غمګین غوندې پروت دی ورته وې بچیه بادشاه رانه د یو مسلې تپوس کړی دی او پې پوهېږم نه وې چې څه مسله ده وې د قرآن مسله ده ته پې څه پوهېږې ته غلام سړی هغه ورته ویل صاحب ما ته ووایه زه پې پوهېږم ځکه چې قرآن همیشه د غریب سیړې د هغې خدمت کړی دی د سرمایدارو سینو د قرآن خدمت نه دی کړی د معتبرو سینو د قرآن خدمت نه دی کړی اوږې او تږې خېټې او تږي سينې د قرآن خدمت کړی دی ماته ووايه ورته وې کل يوم هو فی شان قرآن کې راځي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې نو د هره ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی غلام ورته وي چې ما بادشاه له بوزه زه به پوهېږم ویل تاله درځي ویل بلکل اې بادشاه! هره ورځ د الله نوی کار دا دی چې شپه وي، ورځ پکې راننه باسي، رڼا جوړه کړي. ورځ وي، شپه پکې راننه باسي، تیاره جوړه کړي. بل کار یې هره ورځ نوی دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کړي او مړي نه ژوندی پیدا کړي. او رزق ورکوي هغه چا ته چې رضا یې وشي بې حسابه. بادشاه ورته وی چی په دی یو ټکی پوه نه شو ورځ په شپه کې شپه په ورځ کې دا خو ټیک ده د ژوندی نه مړی پیدا کی او د مړی نه ژوندی په دی پوه نه شو ورته له بادشاه قبله عالم چرګ ژوندی شه دی اګه ته مړه پیدا کی اګه مړ شه دی او بچی ته ژوندی راو بس بادشاه ورته ویل ټیک وزیر اعظم ته وی چې او باسه دا د وزارت عباد او دی غلام ته واغونده وا د وزارت قابل هغه سړی کې دی شي چې کوم په قران پويږي ته په قران نه پويږي مانن نه دی وزیر اعظم کو وزارت عبای وستا او غلام واغست چې واغوسته دربار کې شاهي سلامي ورته وشو غلام ورته وی غوږ کېده بادشاه چې دې ټیم کې د الله نوی کار درته بل وښیم په دې ټیم قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء او په دې لږ ساعت کې اوس یې زه وزیر اعظم کړم او دا یې زما غلام کړ. دې وخت کې د الله نوی کار وکړ او دا کار ولې وشو؟ ځکه چې ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څیز قادر دی، په هر څه. په سیکنټونو کې دې بادشاه کړي او په سیکنټونو کې دې ګدا کړي. لکه یو بادشاہ تا نجومیان ویلی چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به دی زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې و، زوی ته یې واده نه کولو. آخر الامر سوچ یې وکړو چې زه بادشاه یم، فوج راسره دی، اسباب د جنګ راسره دي، توپې راسره دي، اخر دا زمری به راځي په کومه؟ واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چا پیر فوج درولې وسلې ور سره دی او توپ ور سره دی چې بای دې خار ته بزمره راضی پکما د دې دومره لوی طاقت سره به زمری راځي څنګه؟ واده وشو ډولی راله ناوې او زلمی ناست دي د ناوې دې زمري ته زلمي ته ووې چې یاره دا ستا پلار د دې زمري نه ډېر یریده او ما تر اوسه پورې د زمري شکل نه دی لیدلی چې د دې زمري دا شکل څنګه دی نو د ناوې او زلمی ته د حلوا یو پلیټ راغلی و څه چې د دنیا رواج دی د هلک تیلی راواغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمري شکل جوړول شروع کړل. چې دې ناوې ته وښیم چې هغه زمری داسې چې د زمري شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته وی چې زمري داسې شکل یې همغه وخت کې هغه د الوا په هغه تصویري زمري کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوب کو د بادشاه زوی د مرۍ نه ونی و مړی دنیا حیران شو دا چل څو شو د ناوې څه چلو کو ناوې ورته چل مل مان دې کړ دا چل شوی د رحمان بابا شعر دی چې دغه باغ به د خلاص نشي د خزانه که چاپېره تې نه صد د سکندر کې د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې اومم چې د خزان باد پراشي نو خلاص به نشي تاسو خیال راغی عزیزانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نوم دی صحابه ناست دی اوبه نشته ځنګل دی علی اوبه را پیدا کا علی د غره نه اخوا لاړو چې ګورو یو چینه ده او یو حبشي پې ولار دی مشک ډکۍ لګیا دی حبشي حبش ډیر تور قوم دی او ډیر تور مکه معظمه کې حبش حج له راځي چې وی ګوره د شپې او به یریږي داسې منډه به ووایي داسې تور حضرت علی هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لږ مال راکه زما محبوب اوبه غوښتي دي بیا درته راوړم هغه ورته یو طرف ته شه هغه وې لک سات لا هټ یو طرف ته شه بس حضرت ریلی دې زنه ونیو هغه بشي او مشکې ته واغست او بونه ډک کو ورته دلته کېنه صحابه ته یو براوړي ابشي ور سره راغی چې راغی او یا اتیا صحابه دي ټول او د سنم په وکړه ویم سکلې پیغمبر دغه مشک په خوله باندې داسې ګوتې ایښې وې او بتې راتلې د ټولو صحابه اوس کله او دس بیا چې مشک داسې مشک مغه سره ډک آبشی ته وی چې اسې دی غوسه کوله خدای بنده دا خپل امانت دی او سب واله هغه چې وکړه چې دا څنګه چل ومن هذا دا څوک دی هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بأهذا محمد ا محمد دا دی وی او دا دی وی لا اله الا الله محمد رسول ما ته پته نه وه ما اوریدلی دا محمد چې ایمان راوړو احبشي خو ډېر تور حضور جبا اغوستې وه حبشي ته یې وې دې خوا راشه. چې دې خوا یې راوستو نو هغه جبه یې داسې کړه او حبشي سینې سره ملاو کو او جبه یې پې د پاسه داسې واچوله. ډېر ساعت یې سینې سره نیولی و خو چې جبه یې ترې لرې کړه بیا هغه حبشي د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړتېده. یو مشهوره واقعه ده. هغه تاسو خلق هم کله کله وایي چې د مليانو منصور په دار خېجولی اوس نور په سوله پندره یی که نه یی یا په پوه یی که نه یی خو ملا ملزم کولو د پاره یو هربم ساتلی ده چې مړه دا ملیان هغه خلق دی چې منصور په دار خېجولی د منصور واقعه دا وه، دا یو ډېر لوی جلیل القدر بزرګ و او د ده استغراق فی الله راغلی و. د ده ټوله زندګي صرف او صرف محبت د پروردګار عالم ګرځېدلی. نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورسي هغه ته بیا بل څه نه ښکاري هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه د هغه په نظر کې بل شی نه راځي نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده نو ځان ته چې کتم خدای دی که مخامخ ګوریم خدای دی که پاس ګوریم خدای دی که لاندې ګور چرته چې ګوري وای جدر دی که تا هو ادر تو هی تو نو ځان ته چې کتلې دي نو ځان هم خدای دی نو د ده خولې نه انالحق ټکی ووت. انالحق معنا دا ده چې زه حق یم. علماو راونیوه چې ته خدای خو نه یې دی هغه پردو ته رسېدلی و چې د هغې خبره نه اورېده او نه یې د هغې جواب کول ډېر ورپسې شو خو د ده په خوله بل اواز نه راتلو سوا د انا الحق نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي نو په دارالاسلام کې د هغه حکم دا دی چې د هغه د سر قلم کړی شي اندرون چې هر څه یې هغه به یي لیکن په اعتبار د قانون سره د ده حکم دا دی چې د ده سر د قلم کړی شي اخو ملک او اسلامی مملکت و چې منصور علما راونی و چې تا ان الحق ویلی دي ستا سزا دا ده چې ستا سر قلم کړی ویل ټیک ده سره تی پرې کو په کومه رسۍ چې د ده غاړې ته اچولې وه، هغه رسۍ هم چغې والې، انا الحق! په کومه لاره یې چې د ده جنازه وړه، هغه دېوالونو هم چغې والې چې انا الحق! دې ته وایي استغراق فی الله. شیخ شبلی لوی ولي او بزرګ دی. هغه نیمه شپه ده او خدای ته التجا کوي وای شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دیئے رحیم خدایا دا منصور دې په دار ولې وخېجولو ده خو ځان ته خدای نه ویلي آواز ورته وشو چې منصور په دار منصور بود واقف اسرار سر دوست د عشق قانون دا دی چې پټ به وي ښکاره به نه بادشاه روټه یې کړې وه دا لوی لوی خلق یې راغوښتي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې راوغوښت چې راغی داسې د ملاتوب په جامو کې راغی نورو ته به بادشاه ورغاړې ووتو ځان لکه دلته زمونږ صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کم خلق چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټۍ ته دوی د درې ورځو نه د خانک څنډې ځان ته نیولي امام ابو حنیفه هغه د مولاتوب په جامو کې ورغی بادشاه ورته راپام نه سېده هغه وایي چې څوک مولا دی هغه وایي هو دا خو لباسي روټۍ ده واپس راغی او لویه جبه یې واچوله او لوی پټکی او امسا یې لاس کې ونیو او راروان دی. چې ور وخامخ شو بادشاه وله راپاڅېدو چې امام ابو حنیفه راغی ور غاړه یې ورته په خیر رالی صاحب دلته کېنئ دلته کېنئ. روټۍ چې کېښوی شوه نو امام صاحب دا لستوڼی داسې ویستو په اتالو کې لستوڼی داسې داسې بادشاه ورته راغی وی صاحب دا ولی وی دا خو زما روټای نه ده د دې لباس روټای ده دا لباس می چې نه واغوسته چې رالم تا راته ستړي مشي مو نه کړه چې دا لباس می واغوسته او رالم ته راغاړې وته نو دا زما روټای نه ده د لباس روټای نو زمونږ زمانہ خو عجیبه لباسی زمانہ ده تاسو خیال راغی مینا او عشق دی ملامت په عشق کې که تاسو خیال وکړئ ملامتیا هم ډېره تکلیفونه هم ډېر بلال عاشق دی او هو عاشق دی او بیا د بلال غوندې عاشق په دغه وخت کې په ځمکې په سر بل نه د هغه د عشق او د مینې اندازه دې نه ولګوئ. د حبش قوم سره تعلق لرلو. آذان به چې ده کولو نو اشهدو په ځای باندې به وي اسهدو د شین په ځای به سین وي اشهد ان محمدر رسول الله نو د به اشهد ان محمدر رسول صحابه په اعتراض وکړي چې جی ده بانګ غلط وای دا دې نه وای بانګ حضور علی السلام ورته فرمایل چې بلال ته بانګ ما وایا یا شین زدکا او یا بانګ ما وایا د شین په ځای سین وې غلط وې خسه په جمعات کې ټول شپه په ناس دي تیر او په جړه چې وا خدای نو د شین په ځای سینو زه خدا جبه خو تارا کړې دا خو ستا توفیق دی چې زما جبه لدې نه دی ورکړې چې زه پیشینو وایم یو طرف ته د ړرانه وړې دی په دې سړی چې اشهد ان محمدا به مې که نو ورته به مې اذان کې اشاره کوله چې زه د چا د پیغمبره ګوی کوم ادا دی ناست دی ازه چې په چا مینې مادا دی ناست دی اوس به زه څه کوم ټوله شپه یې په جړا تېره عزیزانو شپه دومره اوږده شوه چې اړو تېرېده نه نظام د کائنات ټول معطل شو شپه به نه تیریږي صحابه ډډې په ډډې اوچت را پاسې دراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا نن د قیامت شپه ده شپه نه تیریږي مونږ خو هلاک شو صحابه دا باس کولو پیغمبر سره چې جبرائیل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه ورته وی حبیبا الله وای چې زما دی په خپل ذات باندې قسم وی چې ترسو بلال اذان نه کړه نو سبب نکما اے پیغمبر ما ته د بلال سين په شين منظور دی سينې په شين منظور دا دی چې د اشهد په ځای اسهد وای نو الله وی د د دا سین ماته د شین نه زیات بانګ بم دی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته هغه درد پیدا و دومره عبادت یې کړی و چې کوم مقام ته ورسېدو د کوفې په جامع مسجد کې تقریر کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام یو سړی را پاسې وی حضرت ته بیا وایې لږ دی ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دی هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بوتلی اسړی ورته وی په یو شپه کې اسمانونو ته ویلی او وې دا زما عقل نه مني زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی یو شپه کې څنګه لاړو بیا لیلن کې تنوین تقلیل د پاره د شپې په یو پړک کې دا زما عقل نه مني شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي چې ستا عقل نه مني وې نه زما یې نه مني ویل ځه وځه ځه کور ته لاړو په غوسه ښځې دغه کوله سرخه سرخه پیژنئ سرخه یې کوله ښځې ورته ویل ته خو ډېر زر رالې ویل بس بیا به دې جومات کې زه مونځ ونه کړم ویلې ولې ویل وایي چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تللی او بیا په شپه کې واپس راغلی دا دومره لري مزل په یو شپه کې تللی او راغلی دا د چا عقل مني ښځې ورته ویل ځه چې عقل دې نه مني ورشه دا منګی واله لږې اوبه راوړه کور کې اوبه نشته منګی واغستو سیند غاړې ته لاړو منګی راډک کو کېښو خیال یې وکړو چې ګرمي ده لږ ولامبه جامې وویستې، منګي د پاسه یې کېښوې او سیند ته کوز شو. چې کوز شو، سیند وله ټېله ورکړه، چې ټېله یې ورکړه، هغه غاړه یې وغورځولو. چې هغه غاړه یې وغورځولو، بربنډ چې ګوري، هلته یو سړی دی چې میان نیسي په سیند کې. هغه چې وکته چې دا خو ښځه راوغورځېده د سیند نه، ده چې ځان ته ګوري، ښځه شوی دی. وو خو څه شی سړی وو خو چې سین ټیله ورکړه والته وغورځېد چې ګوري ښځه ده اس میانې چې نیو هغه وی چې فوی دا خو زنانه ده او بور او غورځوله هغه زر خپل صادر واغستو په وی غوړو پټه کړه صادر کې تاو کړه څه چل دی ویلې بس او بور او غورځول مز دې دام نه وای چې زه سړی وم او خزه شم هغه مایګیر بوتله کور ته ښځې څنګه چل دی ویل بس سیند کې مې لمبله اوبو ټېله راکړه راوغورځېدم اوس دا حال نه شي ویلی چې زه سړی وم بېګاله یې ملا راوستی دی او مایګیر خیال کړی چې ښځه مې هسې هم نشته خدای تیاره راکړه غوټې پې نکاح تړلی چې نکاح یې پې تړلی دی دولس کاله یې د ماهي ګیر سره تیر کړل او په دولس کاله کې هر کال به زوی کېدو دولس زامن یې وشو یو ورځ بیا خزو سره منګې په سر کړی چې راځي چې د سین غاړې ته لاړې شو به مو بم راوړو او بلامبو لګي نور خزیم دی ور سره دام دا به د دې خوار سیر شو چې لاړم بل جنس شو جامې یې ویستې دي او بو ته کوزه شوي دي، ټولې ښځې دام کوزه شوې ده چې کوزه شوې بیا سیند ولا ټېله ورکړې ده چې سیند ټېله ورکړې غړپ چې د سیند دې غاړه راغورځېدلې چې ګوري امنګی هم پروت دی او د ده هغه جامې هم پې پرتې دي او چې ځان ته ګوري سړی دی زر هغه جامې راواغستې وایې غوستې او کور ته چې راغی ښځه همغسې علاجي هغه څرخه کوي لګیا ده ورته وې دومره زر رالې سیم له تلې وې او دومره زر رالې دی ورته وایي بیړه دې غرقه شه زما دوله زامن هم وشوه ته وایې چې زر رالې له همغه وختو ښځې سرخه کوله له اخلاصه کړې هم نه وه همغه ټایم جومات له یې منډه کړه چې ګوري همغه ټایم دی شیخ عبدالقادر جیلاني په منبر ولاړ دی او دا آیات وایي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام دا ورته د لرې نه آواز وکړو چې صدقت یا شیخ صدقت یا شیخ زما دې په خدای قسم وي چې رښتیا وایې او الله د سترګو په رپ کې پیغمبر بوتلیم شي او راوستیم شي. ده ورته اواز وکړ نږدې راشه. چې مونځ شو خلق لاړه ځان سره کېنولو چې کیسه څه ده هغه ورته ما سره خو داسې چلو شو دولس کاله مې تیر شو لا همغه ټایم دی وی الله هر څه کولی شي که نشي کولی وی کولی شی وی چی الله هر څه کولی شی همغلته ناست و او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس یې بیعت وکړو او د هغه مقبرې سره جوخت اوس خخم دی علما لیکي چې یو سړی و ډېر زیات غریب و ډېر غریب چرته مرګ شته چې خرڅیږي او زه یې والم دې ژوند نه خو مرګ ښه دی یو سړی ورپسې روان و هغه واورېده ویل ولې ویل بچی مې هم نهر دی او زه هم نهر هغه وله یو روپۍ ورکړه ویل دا روپۍ واله خو مرګ مه غواړه دا روپۍ واله روپۍ هغه زمانه کې او ډېر شی و روپۍ ورکړه ولا او سړی لاړو څه زمانه چې تېره شوه دا چې د غریبۍ د وجې چا ځان له مرګ غوښتو دا د ملک وزیر اعظم شو او چې دا چا وله روپۍ ورکړې وه دا بیا داسې غریب شو چې د غریبۍ د وجې ده بیا مرګ غوښتو خدای داسې کولی شي د لوی قوت او د لوی طاقت مالک دی دړه کې خیال وکړو چې دا وزیر اعظم سره خو ما د یو روپۍ نیکي په ډېر سخت وخت کې کړې وه، چې د مرګ غوښتو د لوږې د وجې او ما وله یو روپۍ ورکړې وه، نن هغسې غریب زه یم او دی وزیراعظم دی، نو یو کاغذ یې راواغستو او دا شعرونه یې پرې ولیکل، چې الا موت یباع فاشتریه وهذا العیش ما لا خیر فیه. دا شعر یې پرې ولیکلو او چپړاسي له یې ورکړو چې دا دننه وزیر اعظم صاحب له ورکړه. هغه چې څه وخت کې دا شعر وکتو وریاد شو. اصیلو اصیلو اصیل سړی سره چې نیکی وکي یو لک کاله پسیم نه هیریږي او کمسل سره چی نیکی وکی د دروازی نه وتی نه چی بیا هیر شی داسی ده کنه ده اصیل سړی سره نیکی وی ای چی شوریس که در دور قمر می بینم همه افاق پر از فتنه و شر می بینم طوق زری همه در گردن خر می بینم اصیل و یو خو اصیل سړی به دی حیا نه اخلی شرمۍ به دې نه رسواکۍ به دې نه او کم اصل سړی به در پورې لکۍ تړي چې هغه شعر یې ورولیکل او وزیر اعظم چې وکتو څه وخت کې نو وریاد شو نو د کاغذ په هغه شا باندې د قرآن یو آیات ولیکلو او د قرآن دا آیات مد نظر الله وایي چې یو دانه زما په لار کې ورکړي څوک د هغې داسې مثال دی لکه دانه چې وکرې او هغه بوټی شي او بوټی اووه وږي ونیسي او په هر وږي کې سل سل دانې وي کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء تاسو خیال راغی نو د یو روپای په بدل کې مې دا اوه سوه درو لېږلې او که مزید بیا نور څه ضرورت نو مال راځه تاسو خیال راغی څوک به وکړي داسې هارون الرشید بادشاه او داغه خزا وا زبیده نامه وا زبیدې خوب ولید، په خوب کې ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي، دا یې خوب ولید. سهار له تپوس وکړو د معبرینو نه چې ما دا خوب لیدلی زما خوړه چوي هغوی ورته وویل د دې خوب تعبیر دا دی چې الله به ستا په لاس یو داسې کار وکړي چې تر قیامته به ټوله دنیا ترې فایده اخلي. نو په مکه کې دا نهر زبیده یې جوړ کړ. د شام نه یې نهر د مکې ښار ته راوستی دی. حاجیانو صاحبانو ته به پته وي چې د مکې په ټول ښار کې نهر زبیده ګرځېدلی دی او دا دا سوري دي پرې، ماشکیان د هغې نه اوبه رااخلي او کورونو ته یې وړي. دغه زبیده میړه ته یو ورځ وای بادشاہ ته خبرو خبرو کې ورته وای ته دوزخی هارون رشید خو بادشاہ چې خزه ورته وای دوزخی نو بادشاہ ورته وای چې وا خزه کزه دوزخی منو ته په ما طلاق بادشاه اوس ښځې ته وویل، ښځې منډه کړه، چې منډه کړه دروازه یې بند کړه، مېړه ورته وایي ولې؟ وایي چې تا ماله طلاق راکړو اوس زما کتل تا ته حرام دي او ستا کتل ما ته حرام دي. عرض مې دا و چې زبیدې ور بند کو چې زما کتل تا ته حرام دي او ستا ما ته حرام دي بس. هغه نه بعد بادشاہ حیران شو چې اوس پس کی امام شافعی رحمت الله علیه نوې نوې ځوان شوی او نوې نوې عالم شوی و بادشاہ ورغه تپوس یې وکړ چې صاحب دا مسله پیښه شوه هغه دا مسله مال راځي یا حلال او یا حرام راشه کېنه بادشاه ورته ویل وایه صاحب ورته ویل نه داسې چرته کېږي ته په تخت ناست یې او زه لاندې یم او پوښتنه د دین د مسلې کې تخت نه راکوشه ته په دې ځمکه کېنه او زه به په دې تخت کېنم بیا تپوس وکړه او زه به درته جواب درکړم. هارون الرشید راپاڅېدو د تخت نه راغی په ځمکه کېناست او امام شافعي لاړو په تخت کېناست. د هارون الرشید ایمان هم وګوره او د امام شافعي ایمان هم وګوره. امام شافعي په تخت کېناست ورته ویل بادشاه وپاڅه ودرېږه وایه اوس تپوس کوه وې دغسې چل شوی. ښځې راته دا ویلي دوزخي او مال که زه دوزخي یم ته دې په ما طلاقه یې اوس زما دوزخي او جنتي څه پته به لګي چې زه دوزخي یم که جنتي یم او دا پچه چاته لګي څوک مونږ به دوزخ ته ځو که جنت ته امام شافعي رحمت الله علیه ورته ودا مسله مال راځي درې سو کرته د سر نه واله تر اخره پورې په ټول قرآن نظر واچو درې سوه کرت ځکه چې ته خو ټول قرآن یادو نو د الحمد نه تر وناسه پورې به داسې په تلو راتلو تلو راتلو تلو چې په عمر کې دې چرته د خدای د یری جړلې دي په عمر کې هارون الرشید ورته ویل په خدای مې دې قسم وي چې زه هره شپه نیمه شپه کې راپاسم او خدای ته چې په سجده پروت یم او جاړم نو چې مخ راوچت کم لاندې د اوښو د اوبو ډنډ ولاړ هره شپه امام شافعي ورته ویل مبارک شه د پیغمبر حدیث مې پیدا کو چې د کومې سترګې نه اوښه دومره راوزی چه دی مخ ته را راشی دی مخ قدره ته به دی سترګی نه راتوی شی او دی مخ ته راشی یوخه نو په قیامت کې به رسول الله وی چې دا سړی خدای دوزخ ته نه پری او په دې سترګې به عمر له دوزخ حرام نو د پیغمبر د دې حدیث مطابق ما فتوا درکړه چې ورشه پتا خزا طلاق نه ده ځکه چې ته جنتی تاسو خیال راکړئ علم هم داو تقوا هم داوا او جرأت او ایمان هم دا قاضی ابو یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد دی قاضی دی د بادشاہ تنخوالی راغی بادشاه ورته مسله پیښه جامعت فی نهار رمضان د روزې میاشت او غلطی را نه وشوه روزه مې وخوړه قاضي ابو یوسف ورته وی علیک ان تصوم شهرین متتابعین دوه میاشتې به پرله پسې روژې نیسي. هغه ورته ویل بارک الله فی علمک بارک الله لاړو چا لاړو نور قاضیان ورته وایي چې صاحب ته خو خطا شوې په کفاره کې خو ترتیب دی اول مرای آزادول دي که مرای نه بیا دوه میاشتې روجي دي که هغه نه بیا شپېتو مسکینانو له دوه ټایمه روټۍ ده نو تا د مرئی خبره ورته ونه کړه او د روژو دې ورته وکړه. قاضي ابو یوسف ورته ویل، تاسو پوهېږئ نه، کمعقل یئ. هغه خو بادشاه دی، زرګونه مرئیونه دي ورسره. که اوس مې ورته ویلی وای چې مرئی ازاد کړه، نو په ټولو روژو کې یوه نه نیوه، بس هره ورځ به یې مرئی ازادوله او بس، چې څه یې خوښه وه هغه به یې کول. نه، ده له داسې فتوا ورکړه چې د ملا ډوکي ودړدېږي. چې د ده یادي چې بیا په روژه کې روژه په قصد نه خوري نو بادشاه لا او دا د پیپل منډه سنداګانو لبه د هغې د شان مناسب فتوی ورکړي حضرت عمر را روانو ماشومانو لوبې کول امام حسین پکې و ماشومانو منډه کې عمر راغی امام حسین اواز وکړو چې منډې مه وهئ دا عمر خو زمونږ غلام دی دې نه تاسو ولې یریږئ؟ حضرت عمر دا خبره واوریده چې حسین وایي چې عمر زمونږ غلام دی عمر په جړا شو په منډه راغی حضرت حسین په غیږ کو او نیغې د حضرت علی کور ته بوتلو. حضرت علی ته یې وویل، دې حسین یو خبره کړې ده، دا ولیکه او تم پرې دستخط وکړه او ده نم پرې ګوته لګوم. څه یې ویلي دي؟ وې ماشومانو منډې والې چې عمر راغی او ده وویل چې منډې مه وهئ، عمر زموږ غلام دی. دا ولیکه په کاغذ چې حسین ویلي دي چې عمر زموږ غلام دی. حضرت علی ورته ویل، عمره پرېږده خدای بنده د ماشومانو خبرو نه څه جوړه یې؟ ورته ویې ویل، علی په خدای مې دې قسم وي چې دا خبره دې لیکلې نه وي او د حسین دستخط مې پرې کړی نه وي چې پرې نه ږدم. حضرت علی دا مضمون ولیکلو چې حسین وایي چې عمر زموږ غلام دی او د امام حسین ګوته یې پرې ولګول. ماشوم. حضرت علی ورته وی د خدای بنده دا دی څه د پاره وک وی علی دا می وصیت ته چې کله زمړ شما نو په لحد کې به دغه کاغذ زما په سینه کې د یو خخت برا پسې بند کړي ملکی چې تپوس تراشی او ما نه تپوس کوي چې عمره په دنیا کې دې څه کړیو نو زه به ورته ويم چې ما نه څه تپوس کوئ زه خو مره يم او مره چې کومه غلطي وکړي نو پوښتنه يې د مالک نه کيږي دا کاغذ وګورئ زه د امام حسين غلام وم که زما متعلق څه پوښتنه کوئ نو حسين نه يې وکړئ په دې به ځان خلاصوم علما لیکي چې یو ښځه او خاوند وو، ډېر غریبان. او د هغه ملک بادشاه چې و نو د هغه متعلق دا مشهوره وه چې څوک وله ورشي او څه تحفه او ډالۍ وله یوسي نو هغه ولا ډیر لوی انعام ورکوي نو د خزه خپل خاون ته وی چې سړیا مونږ خو د خدای غریبانی تم دې بادشاہ لا ورشه کنه کسې درکړ هغه ورته وی چې خزه هغه بادشاه له خو خلک تحفې او ډالۍ وړي نو موږ سره څه دي؟ ښځې ورته وي چې نور څه خو نشته خو د پشکال میاشت او بارانونه شوي دي او دا ډنډې ډکې دي د اوبو نه نو دې نه به درته منګی ډک کړم، سر به یې وتړم او دا وله د خپل ملک تحفه یوسم. ویل ډېره ښه ده. منګی د ډنډې د اوبو نه ډک کړی دی او سر یې وله تړلی دی او بادشاه چې و نو هغه د دوو میاشتو په مزل لرې و. ښځه ورسره شوه او میړه یې د کلي نه بار وویستو د خدای په امان یې ورته ووی او رسخت یې کړ دا کور ته راله او اودس یې وکړ او په مصلی ودرېده او دوه رکاته نفل یې وکړ عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې دوه رکعاته نفل وکړي په دې نیت باندې چې خدای زما سهاجت ته او درنه غواړم دوه رکعاته نفل وکړي او بیا خدای ته التجا او دعا وکړي الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي نفل یې وکړه مصلی یې واچوله او پې ودرېده او نفل یې وکړه مولانا روم وایي چې زن مصلا باز کرده از نیاز رب سلم ورد کرده در نماز اے خدایا زما خاوند د دوو میاشتو په مزل باندې لرې لاړو خدای صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګول واپس راولا دا دعا دوه میاشتې کې سړی بادشاه ته ورسېد او درخواست یې وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړې ده بادشاه ویل راننه یې باسئ چې دننه یې بوتلو سړی په خیر رالی جوړې په خیر خیر شه بچیه څه دې راوړي دي؟ ورته وې ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي دي. بادشاه ورته وې ماشاءالله سبحان الله الا لکه ګلاسونه راوړي چې دا د جنت اوبه دا ټول د دربار خلک اوس ګیلاسونه یې راوړه، اندازه وکړئ چې دوه میاشتې کې په منګي کې کومې اوبه پراته وي نو چې د هغې به بوی څنګه وي او د هغې به خوند څنګه وي نو اول هغه ګیلاس بادشاه وڅکلو او الحمدلله یې وویل او بیا یې وزیرانو ته وویل چې اوس کوي. وزیرانو خیال وکړو چې د دوه میاشتو اوبه دي، خو چې بادشاه وڅکلې نو بیا جنیجو څه کار و چې نه به یې څکلې. نو وزیرانو هم ټولو هغه ګلاس وڅکلو. چې ویس کلو نوس بادشاہ دی سړی ته وای هسې دا ټکی یاد لرئ چې د عظیم انسانیت دا څومره اوچت شی. بادشاه ته ګوره او د څښا اوبو په عوض کې دې سړي سره خبرو ته وګوره. ورته وایي وسړیه دا تا خو دومره لویه عظیمه تحفه راوړې وه چې په خدای قسم که ما سره د دې قیمت شته چې زه یې تاله درکړم خو زه د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکم حکم یې وکړ چې دا سړی خزانې ته بوځئ او دا منګی ورته د سرو زرو ډک او بیا یې د دریای دجله په دې غاړه باندې دا سړی تیر کوي دا ورته وښایئ چې دلته اوبه وګوره دریابونه بیږي دلته قیمت ستا د اوبو نه و دلته قیمت ستا د دې اخلاص ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وې صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم هرې ګناه نه نه شم منې کېدی خو یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس چې ټیک غلا پسې تلی دی، خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې، هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته یې ووایي چې تا خو غلا کړې ده، نو خلک به وایي چې اوهوی دا خو غل دی او که وایم چې نه مې ده کړې، نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده، دروغجن به شم. غلا یې پرېښې ده. زنا پسې تلی دی، هلته دا تصور ورغلی دی. چی که پیغمبر تپوس وکړو چی تا خو زنا کړی ده که ویم چی نه می ده کړی هلته می دروغو نه توبه ویستی ده او که ویم چی کړی ده نو خلق به وایی چی دا خو زناکار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښوو تسپې هم لاس کې نیکه مي بزرګه مي او چې پردی مال پې پېښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردی مال دا واورئ یوه پیسه دی چې پردی په ګردن پاتې شوه یوه پیسه په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت ته ځه خو د دې سړي یوه پیسه در باندې وه آ ورکه نو بیا ځه. دی به منډه کړي چې ما سره خو پیسې ډېرې وې، نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دی به ورپسې ورټوپ کړي، آ پیسه به راوالي چې پاس راځي نو آ پیسه به ترې بیا ور وغورځي. اویا زره کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه په یو لیشت زمکه دي چې پردای لاندې کړي و یو لیشت زمکه دا وواړه طبقه زمکه به دي په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا وواړه طبقه زمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته یو ته به خدای ته پیش یو لیشت